یتیم هغه چا ته نه ویل کیږي چې پلار یې مړ وي، بلکې یتیم هغه دی چې د علم و ادب څخه محروم وي. ښایست دا نه دی چې په کالو ځان ښایسته کړه، بلکې ښایست هغه دی چې علم و ادب زده کړه. ویل او زده کړه تر مال جمع کولو غوره دی. نو بیا ستا څرنګه خیال دی چې نه به وي غوره؟ په حدیث کې راغلي دي، کما تحبون تموتون کما تموتون تخرجون، څرنګه چې تاسې ژوند کوئ همدغسې به مرئ، څرنګه چې مړه شواست هم به پر هغه حال بیرته راپورته کیږئ. د اولاد تربیه په اسلام کې نه په نورو شان زموږ اولادونه په دې محیط کې څنګه تربیه اخیستې ده ما به وتاسو ته ویل چې تلویزون پنځه مقاصد د دین مقدسه زائله کوي تلویزون ته کښینستل اولاد ته ایښوول زنانو ته ایښوول پنځه مقاصد د دین او د شریعت زائله کوي په کتاب کې نوشته دي. نمونې تاسو ولیدل، تاسو یې اورئ، موږ ولیدلې، په تېره هفته کې تاسو واورېدل چې څلورو هلکانو یو هلک وژلی او غلا کاوه یې او د پلار څخه یې پیسې غوښتلې په تلیفون کې دا څلورو هلکانو دا هلک مړ کړ رسۍ یې وغاړې ته ور واچوله وجه او سبب د دې هلک د وژلو چیشي وو تلویزیون وو فلمونه کتل وه ځکه د دوی دا خیال او مطلب وو چې د پلار څخه بیا پیسې واخلو، موږ به هندوستان ته ځان ورسوو، د هندوستان و هغه سنډاګانو ته به ځانونه ورسوو چې نن زموږ او ستاسو د کندهار د پښتنو مسلمانانو په کورو کې هغه سنډاګان رقصونه کوي او ورته غورځي و هغه سنډاګانو ته زموږ او ستاسو بچیان ځانونه رسوي، دغه د تلویزیون ثمره ده چې کوچنی د اتو کالو هلک یې په قتل باندې ورساوه، مړ یې کړ، چې دوی دا غوښتل چې موږ هندوستان ته ولاړ شو. هندوستان ته خو د دې الکوانو بل مقصد نه و بغیر له عیاشي یې ما سیوا. هندوستان ته خو زه هم لاړم. په هندوستان کې زموږ د وطن د کابل پېغلانې انجونې په طیاره کې زما سره راسره په کمیسو پرتوګ کې چې هلته په ډلي په میدان کې ورکښته شول پرتوګ یې وغورځاوه نیکر یې واغوستی دا زموږ د وطن ښځې دا زموږ اسلام دی زموږ مسلماني ده. بلکل پر سړک باندې ودرېدلم په هندوستان کې ما په پرداکوو په کمیسو کې سړی نه دی لیدلی نه ښځه او نه نر. او بلکل ښځي او ناروا او فاحشه خاني او مودګو خاني دئ چي په عامه باندي وي څوک چي هندوستان ته ځان رسوي هغه هم د دوه رنډيو د پاره ځانونه رسوي نو د دې هلکانو پلران او خپلوان او قريبان دي په دې باندي پوه سي چي په کور کي يې تلويزون او پردي سنډاګان ورته ښوولي دي هغه غواړي چي دغه سنډاګانو ته ځان ولي ما واورېدل د يو چا څخه چي زموږ او ستاسي د وطن د پښتنو يو ښځي دا خواهش کړی وو چي زه ځان رسوم هندوستان ته هلته شاروخ خان کوم شاروخ خان څوک دي چي په فلم که زموږ د وطن د پښتنو ښځه دا خواهش لري که تا شارو خان په تلویزون کې و خپلې ښځې ته نه وای ښوولی نو به ستا ښځې خواهش د شارو خان د میړه کیدو نه کولای چې زه به هندوستان ته ځان رسوم او شارو خان به پر ځان باندې خیژوم دا د تلویزون ثمره ده په کور کې و ښځې ته تلویزون ایښوول دا پر ګناه باندې موږ نه بولو مګر پنځه مقاصد د دین و د اسلام زائله کوي پنځه مقاصد د دین و د اسلام. اولینه دغه څونه ګناه ستا دغه زوی چی الک یې مړ کړ په قتل باندی ته ورسره شریک یې کلکم مسؤول عن رعیته په ورځ د اخرت به د ده ګناه ستا پر اوږه باندی هم لویږی بیغمه اوسه چی ته وا دا زما اولاد مړی وکړ نو زه پلار یم زه به خلاص یم ګناه یې نو پر ما باندی نسته نه په ورځ د اخرت به دغه اولاد تا در ګریوان نیسی چی ای پلاره زه دی پر کومه لار باندی روان کړی وم او په کومه لار کی دی ماته تربیه راکړی وه په ما دې اسلام ښوولی وو که دې په ما د هغه سنډاګانو د اندوانو د اندوستان د پلمو د هلکانو سرونه دې په ما باندې جوړ کړي وه هغه لباس دې په ما باندې کړی وو هغه رقم انسانان زموږ او ستاسو په وطن کې تاسې ورته وګورئ چې هر دوکان ته ورسئ هغه رقم پلمونه عکسونه ځړېږي د رخشو پر شاو باندې د پلمو د سنډاګانو عکسونه ځړېږي په کورو کې د پلمو و د انجونو و د هلکانو عکسونه ځړېږي او د مذهب نوم مو نه دی ازده د امام اعظم د پلار نوم مو نه دی ازده چې پوښتنه ځینې وکړي هغه ورځې په تعجب کې ورته ولاړم په دغه کتاب مې دې قسم وي چې هر څه نومان په کتاب کې راغلي دي د صحابه وو د اولیاوو امې ویلای شم امې یې زده دي زما دې په دغه کتاب باندې قسم وي بغیر ستا د اوریدو څخه که ما په فلم کې د یوه سړي نوم یا زده یې یا ما ته رامعلوم وي چې دا پلانکۍ ښځه ده یا دا پلانکۍ نوم دې تا په ما باندې ښوولي دي. شاروخ خان تا ماته راښوولی یو ناست دی ابل ته وایی وای پلانکی پیژنی سنګی ډیول دی که چیشی دی دا پیژنی هغه ول وو پیژنم یې ول ورور یې څه نومیږی ول بابو ډیول ول پلار یې څه نومیږی ول دربندر ما ږغ پر وکی مال د امام اعظم د پلار نوم چیش دی ول ولاکه راته معلوم دی د بابو ډیول د ده پر ښځه باندی ټول افغانستان واچوم د هغه نوم دی ایزده دی او د امام اعظم صاحب د پلار نوم دی نه دی ایزده په جواب کی ماته وایی وای کاری صاحب په دا مسید کی چه هر څه درته ناست دی دغه ګرده ولاکه دی دا یوه د امام اعظم صاحب د پلار نوم نه دی ایزده. ما ته یې راوستلی دی چې ژوند یې په هغه مردارخانو او په هغه رنډۍ خانو کې تېر کړی دی، لو ږره یعنې در ما درې کاله مشر و، والله قسم په جلاله درته اخم تۀ کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ازده وه، ما ور ازده کړل. بس سته میاشت مې دا کلمه ورته ویله چې د ده ژبه مې پر کلمه باندې راواړول، والله کې ازده وه او په دوو درو ورځو په دوو درو وارو یې کلمه نه شوه ویلای، پر دا خوله باندې پر دا ژبه یې کلمه نه جاري کېدله، داسې انسانان هم زموږ او ستاسو په ملک کې شته، مسلمانان دي، د مسلمان بچی دي. دا یې یوه نتیجه د کوچني څخه چې پوښتنه وکړې په مذهب د چا یې په مذهب د شاروخان یم خلاص ای پلاره که تا شاروخان او که تا تلویزون او که تا دا رنډیانې و خپل اولاد و ښځې ته نه وای ښوولي نه به ستا زوی ویلای چې زه په مذهب د شاروخان یم او نه به ستا ښځې ویلای چې زه ځم هندوستان د شوروخان کوم کوپچې برابر وای هغه به یې کولای. ښځې چې په تلویزیون کې رخصیږي اندوانې ستا ښځه یې وویني هغه رقم لباس کوي نارینه چې په تلویزیون کې رخصیږي ستا ځوانان چې یې وویني هغه رقم لباس کوي اوس کوم لباس دی سرونه د اندوانو په رقم نه دي لباس د اندوانو په رقم نه دی کردار مو د اندوانو په رقم نه دی. ماته یې وایي وایي قاري صاحب ته پر دا فلم باندې لګیږه په دنیا کې یا فلم دی یا علم. دا سړی ماته وایی په دنیا کی یا فلم دی یا علم مول ډیره ښه وینا دی وکړل داغسی هم ده علم په انسان حلال او حرام پیژنی خور او مور په پیژنی پاکه ماندینه او منکوحه په پیژنی اخلاق حسنه او شریعت او اسلام په پیژنی او فلم چی دی تمیز د حلال او د حرامو نسته پکښی کی مور او خور نسی پکښی پیژندلای. ما اورېدلي وه، شاید تاسو هم اورېدلي وي چې په چمن کې یو سړي تلوېزون کور ته راوړی و، لڅ فلم یې وراچولی و، بالاخره یې شهوت پورته شوی و، خپلې خور ته یې ورحمله کړه، د خپلې خور سره یې زنا وکړله. نو پنځه مقاصد د دین او د اسلام په دغه خاطر باندې دغه یې ثمره ده د تلوېزون چې د خپلې خور سره زنا په باب د فلم راوستل شول وشول. نو که موږ پښتانه یو، مسلمانان یو، خپل اولادونه باید د داسې نارواوو څخه رابند کړو. کفر د دنیا مختلفې طبقې دا خو تا ته وایي چې دغه وکه تا با عصه کوي پر دغه باندې ځکه هغه هم کافران دي او دا کافرانو جوړ کړي دي او خوښ د کافرانو دي. ما لا تورنه ورځ دلته یو غل ونیوی دا بوټونه یې غلا کول د مسجد یو مې په روژ کال نیولی وو او ما وعده کړی وه چې ما دلته دا مسلمانان راځي دا بوټونه غلا کیږي خدای ته مې خواست وکړ ما ویل الهي ته ماته رسوا کړه خو وړمه شپه راته رسوا شو سړی به مې ورته پټ کړی و چې ته ورته پټ سه د یو مسلمان چپلکې او بوټونه مې یوړل لس پښې به راووتی زما څخه به یې چمپل غوښتل ما به نور چمپلان ورنه نو مې ټینګ کړ نو دا وعده ما کړې وه چې زه به پر دغه مل باندې تړم او دغه وینا به په کوم چې په دغه مسجد کې شرعي نظام قائم دی د پاڼې چې ورووځې کفري نظام قائم دی او څوک چې بوټونه غلا کوي دغه بې پای سړی مې وتړی پر رسۍ پر هغه مل له لمانځه څخه چې خلک راووتل، دا مې ورښوولي وه، نو ټولو خلکو ته یې وویل، ولورونو دلته په دې مسجد کې شرعي نظام قائم دی، د باندې چې در مسجد ته ووتلاست کفري نظام قائم دی، هر څوک چې بوټونه غلا کوي د هغه پای به دغه رقم وي لکه زه چې یم، بس دغه جزا ما ورکړې. یو چا راته وویل، ولکاري صاحب بالا ایله که پرېږده، ما نه دغه سزا زه ورکوم. پر غله، پر ناروا به زړه هم نه سوځې، که دې زړه پر وسوځي، خدای عزوجل تا د ده په ګناه کې شریکوي. خدای عز وجل هغه ګناه ستا پر اوږو باندې اچوي خو زموږ ستاسو څخه په باب کې د اولادو د نارواوو خدای هم ناراضه دی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې ناراضه دی علیه الصلوة وسلام ته هره دوشنبه او پنجشنبه د امت اعمال ورځي دی د دې امت مرحومه اعمال ویني داسې اعمال یا پروردګار عز وجل زموږ و سردار کونین ته و حضور ته موروړې الهي چې ستا حبیب او ستا رسول په هغه باندې ناراض وي نو خپل اولادونه کنترول د اسلام تعلیم و دین اوس کافرانو د اسلام دین په حقیت سره پیژندلی نه وي ځکه چې د اسلام په دین کې ډیرې ښیګڼې شته مسلمانان په خپل شرعي نظام کې ډیر ښه د خوند ژوند تیروی او بیا یی کفار ټول متمایل دی وس و دی د اسلام و دین ته چونچه ظاهری اسلام نه راوړی مګر په باطن کی ټول احکام د اسلام چی دی هغه موافق د هغه ژوند سره دی چی هغه ژوند ډیر د صلاحیت ژوند دی خلاص موږ تاسو د هندوانو چمونه کوو د هندوانو لباس و ثقافت کوو د خپلو پښتنو ثقافت مو پریښدی د اباو د اجداو مګر اوس موږ خواهش د هغه هندوانو کوو چې هلته په هندوستان کې دي، کافران دي، مشرکان دي، بت بت یې درولی وي، ګلان په غاړې کې ور واچوي، سجده ورته وکړي، هغه د دوی خدای دی، هغه مردار ملک دی چې ما ته دلته اکثرو خلکو وویل، ولته څنګه ژر رالې، یعنې ولاړلې که یا؟ ما څو شپې پکښې وکړلې محدودې زما نه پس تنګ سو چې هغه زما خپل مطلب و د ډاکټر او د ناجوړې و د دوا پورې ما په هغه مسجتانو کې چې ما د سهار لمونځ کاوه چې اورپورته به سولم مسجتان خالي و مسجتان و په تپري مسجت تاريخي جاه شاه جهان پاچا جوړ کړی او بل هغه مسجت چې شاه جهان پاچا په خوب کې ليدلی و بيت المعمور يې ليدلی و چې دغسې مسجت به بنا کيدی چې راکښېنه سي هغه خوب يې هير سو. ټول انجینران یې راوغوښتل علما ته نقشې واچوي، ما برايي یو مسجد په خوب لیدلی دی، په خوب کې راته ویل شوي دي چې دغه رقم مسجد به په هندوستان کې جوړوې، اوس د هغه مسجد نقشه راڅخه ورک شول، یو انجینر یو رقم نقشه ورته اچي، بل بل رقم، خو ټولو انجینرانو نقشې ورته واچولې او یا دا یوه نقشه لا هم نه ده، بالاخره شاه جهان پاچا ورته وویل ول که چیرې تاسو سبا ماښام ته ماته د دغه نقشه رانه وړل تاسې څنګه رقم انجینران یاست ټوله وژنم. د یوه انجینر، یو ملنګ، یو فقیر، یو درویش، د خدای د لارې ملنګ مړ خو د خدای د لارې د ملنګیانو څخه هم بد راځي. رحمان بابا وايي، وايي چې په یوه قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. رحمان بابا وايي، دغه انجینر یو ملنګ شناخته درلودی، ورغی هغه ته ول داسې واقعه ده. ملنګ ورته وویل، ول ددې نقشه به زه در وښیم. ول څنګه؟ ول شاه جهان باچا بیت المعمور په خوب لیدلی دی، بیت المعمور په دنیا کې نه یو انجینر نقشه اچولای شي نه یې سړی اچولای شي، زه به د بیت المعمور نقشه در واچوم. ملنګ ډېر رسېدلی و، پر کاغذه باندې یې د بیت المعمور نقشه ور واچوله. کاغذ یې په لاس ورکړ، راغی شاه جهان باچا ته، ول صاحب هغه نقشه مې در پیدا کړه، دا ده. چې مخ ته یې کښېښوول، شاه جهان باچا ورته وویل، بالکل د هغه نقشه ده، دغه ما په خوب کې لیدلې وه، برای نقشه. راولاړ شو، لوستي ترې شروع کړې. د خدای در اباده د خپل ملک خزانې یې ټول پر مصرف کړلې یعنی بیت المعمور به نو څنګه جوړی د خدای بیت المعمور چی د خدای د ملوک کعبه ده په څلورم اسمان کی ټول ملکی پر راګرځی چی یو واری یو طواف پر وکی بیا د قیامته پوری واری نه ورسیږی داسی کعبه ده کله چی مسیت جوړ کړی اباد یې کړی په مرور د زمان ډیر وخت تیر شو چې قبله نما يې پر کښېښوی مصيب ته قبلې څخه کوږ دی دا ټوله مصرف يې هم په کړی شاه جهان اريان شو چې دا مصرفونه دا د ملک خزانه مې ټول پر مصرف کړل او اوس مصيب ته قبلې څخه کوږ دی انجينر بيا ولاړی و هغه ملنګ ته ملنګ ورسره را روان شو راغی په مصيد کې په ميراب کې ودرېدی دا خپل ځان يې سره وښوروی دا مصيد يې د کعبې پر خوا باندې برابر کړ پر قبله نما يې برابر شو. مګر اوس چې هلته په سرهند کې امام رباني مجدد الفساني پروت دی، نظام الدین اولیا پروت دی، خواجه اجمیر صاحب پروت دی، تاریخي تاریخي ځایونه شته، مګر نه د دغه تاریخي ځایو لپاره چې یو انسان نیت وکړي چې زه ولاړ شم، سیاحت بالکل په کتاب کې جواز لري چې سړی ولاړ شي د یو زیارت لپاره، د یو مسجد لپاره. زموږ او ستاسو خلک. د دې خواهش کوي چې د پلمو و هلکانو ته ځان ورسوي چې د هغو سره همراز شي. هغه رقم ورخسېږي. اوس که یو ځای په سالون خوشبخت کې یا په یو لوکس هوټل کې قاري صاحب پورته کې پر سټېج باندې او تبلیغ د خدای او د قرآن احکام بیان کې یو څو محدود کسان به ناست وي. اوس نو تاسو وګورئ چې بابو ډیول چې هغه د دوی پلار دی د هندوستانه څخه یې راوله اعلان وکړه ورته په زر زر افغانۍ یې بیا ټکس هم دی نو په یو سالون خوش بخت کې یا په یو هوټل کې یې ودروه چې درته ورخصیږي بیا نو د خلکو انسانانو نوبتونه وګوره بیا نو دا خلکو ته وګوره چې څونه انسانان ورځي دا رخص ته څونه ناست وي تاسو په تلویزیون کې کتلي چې څوک راځي یا رخص کوي یا یو ځای یو جلسه وي یا ومزه تبلیغ د خدای روی دی قرآن وایم. احکام خلکو ته بیانوم هیچا در اوسه په غیږ کې نه یم اخستی چې پر خوله باندې یې مچ کړی یم یا دې پر ماړخو باندې مچ کړی یم. ګین کوي ساده ګین چې یو ګول یې ورکړي او به ویې ګټله هغه سړی په غیږ کې پورته دی ګلانو پیسې پر اوري در هغه وخته پورې چې یو ساعت دوه ساعته د خلکو په اوږو کې اخستی وي خلاص دې ځای ته ولا په تعجب نو د اسلامه څخه مو شوق دونه راکم شوی دی وشیطان اوباطل لار ته مو شوق ميل دومره ډير سوی دی موږ تاسو ګرده په پوهيږو يوازي زه نه چي در په ياد يې کړم چي دا ولي دغه رقم ده وجه چيش ده وجه تلويزيون شراب زنا ناروا مړی قتل دغه ټول د تلويزيون څخه کيږي په تلويزيون کي بربنډي ښځي ښکاره کيږي که په تلويزيون کي ستا ښځه شاروخان وويني يا يو بل داسي سنډا وويني چي اخ نو ځان سم کړی يي د رشي اغوستي يي پيکی اړولی يي ښه سره يي ږره يي پاکه خريلي يي. ستا ښځه ورته وګوري په زړه کې به دا نه وايي چې کاشکې مې دغه سړی مېړه وای تا ورته اېښی وي. انسان چې و تلوېزون ته ناست وي په تلوېزون کې یو ښایسته ښځه ووینې ایا ستا خواهش دا نه کېږي چې دغه ښځه زما وای یا د دغې ښځې سره زه جوړه شوی وای؟ هېڅ یو انسان دا خواهش نه لري که نه لري تاسې یو ولاړ شئ و تا دا خواهش نه لري خلاص تلوېزون خلک څه کوي چې وینې یې چې ښځه نه وي پکښې کې. په جنت کې چې حوره نه وي جنت سړی څه کوي؟ په تلویزیون کې چې ښځه نه وي نو تلویزیون سړی څه کوي؟ اول ماته چې ووایه چې په تلویزیون کې ښځه نه وي زه تلویزیون ته نه کښینم بې فایدې څه کوم؟ خلک چې تلویزیون ته کښیني د پاره د ښځې کښیني او بیا په تلویزیون کې و هغه ښځې ته چې هغه انتیکه غورځي هغې ته ګوري چې ښه بربنډې یې لا خوند پسې ورته وکوي چې وای خدایه کشکې دې د دغه ښځې سره جوړه کړې وای. کوچنی یې مړ کړ، د پلاره څخه یې شل لکه غواړي، ځان رسوي یوه هندوانو ته چې وای هغه هندوان ته ورسم، ځکه هغه ښځه یې خوښه شوې ده یا یې نران خوښ شوي دي چې هلته ځان ورسوي، شل لکه یې د پلاره څخه غوښتلې. خدای رسوا وګرځول د مؤمن د قتل ګناه چې تاسو په ځان په دې خبر کړئ چې د مسلمان څونه ګناه. نو په کور کې چې ستا ښځه خوښېږي په تلوېزون کې نو ستا د ماندینې، ستا د خور، ستا د یو بلې قریبې ښځ سړی نه خوښېږي په تلوېزون کې هغه چې ورته ناست یې ریموټ یې په لاس کې ایښی هر ځای کېبل ورته راسته ډیش انټینا ورته سته په ډیش انټینا کې نور رکم رکم کارډونه ور تولېږي هغه ورته سته رکم رکم چمونه چې اوس راوتلي دي کفارو دلته راوستلي دي موږ په خپل اسلامي ملک کې ایله کړي دي سبحان الله کافران څه غواړي کافران. کافران څه غواړي؟ کافران دغه غواړي چې خدای تعالی په قرآن کې وايي، انسان باندې شیطان پسې دی، وايي ته کافر سه. کله چې انسان کافر سو، شیطان څه ورته وايي؟ خدای په قرآن کې وايي، وايي انا بریء منک، زه ستا څخه بېزاره یم، وانا اخاف من رب العالمین او زه د پروردګار څخه بالا بېرېږم، شیطان ورته وايي دا سړي ته چې کافر یې کړي، شیطان ځنې ولاړ سي، د کافر سره شیطان نسته ورسره. شیطان خپل شائقین، خپل انډیوالان د پاره د دوژخ تیاروي، چې هغه څوک دي هغه د فلمو شوقیان او د فلمو خواهشتان دي. الله مو دې وساتي. جنت اسانه نه دی. څوک چې وایي جنتونه دي او چیش دي ماته هغه ورځ یوه ویل ول جنت ته به ځو د خیره سره ما نه نه نه جنت نسته ستا په سترګو ولاکه جنت ولیدل شي تا څه کړي دي د جنت لپاره څه دي کړي دي د جنت لپاره مړی دي څه رقم دی ادیره دي څه رقم ده ختم دي څه رقم دی فاتحه دي څه رقم ده واده دي څه رقم دی. حج دې څه رکم دې عبادت چې څه رکم دې د مسجد پاکي دې څه رکم ده اخلاق دې څه رکم دې لباس دې څه رکم دې ږره دې څه رکم ده سر دې څه رکم دې په کوم يو شي سره ته د جنت لائق ځان ګرځې ان المتقين په تحقيق سره جنت دې د پاره د پرهېزګارانو پرهېزګاره چاته وايي چې فلمو ته ناست دې دې ته هم پرهېزګاره وايي چې شوکو ته ناست دې دې ته هم پرهېزګاره وايي چې ځان يې د هندوانو په رکم باندې سم کړی دې ته هم پرهېزګاره وايي من تشبه بقوم فهو منهم تاسې زما څخه خوا مه بدوئ. رسول الله وايي، هر هغه سړي که د یو قوم سره ځان مشابه کړي، هغه سړی به په هغه قوم کې راپورې کړي. ما داسې انسانان مسلمانان لیدلي دي، والله قسم په خدای درته اخم که ما ته کافر او مسلمان نه معلومېدل، چې کوم یې کفر دی کوم یې اسلام. د مسلمان خو جامه باید د کافر څخه جلا وي، ثقافت. ما په هندوستان کې ورته کتل مسلمانانو کافران سره ګډ وه مسلمان يې ما ولاکه پېژندی په ميدان کې مې پوښتنه وکړه تېره هفته مې درته وويل چې د کعبې شريفې د قبلې طرف ځينې وپوښتل لمونځ وکړم بارولو هغه پلانکی چې ناست دی هغه مسلمان دی عين کټ مټ هندو و د هغه رقم سر و د رشې زه چې ورغلم ما ويل قبله کوم طرف ته ده نه وه ورمعلومه چې قبله کومې خوا ته ده مسلمان و خلاص په نامه مسلمان جنت اسانه ده دوژخونه چې دي دوژخونه در جنتو ډېر غټ دي خدايه خپله پراخه کړي دوژخونه ډېر دي د جنت خواهش به نه کوو. جنت ته مړو تاسو نسو ورتللی په داسې اسان طریقه جنت ډیر تکلیفونه غواړي جنت ډیر زحمتونه غواړي جنت ډیر زیار او رنځ او مشقت غواړي تا په هیڅ شي کې مشقت او تکلیف نه دی لیدلی نه په اسلام کې نه په وطن کې نه په ناروا را بندولو کې جنت د هغه کسانو لپاره دی چې خدای تعالی عزوجل په دنیا کې د جنت زیری پر وکړي ابوبکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه زبیر فی الجنه طلحه فی الجنه. دغه، صحابه کرام، خدای د جنت زیری په دې دنیا کې پر کړ دی چې دا به په جنت کې موږ تاسو که در یو کونج ور ووتلو خدای تعالی عزوجل مو دې ور وباسي د خدای بې فضله هیڅ نه شو کولای په دغه ناقص عبادت چې ما وتا یې کوو دا د خدای په دربار کې هم دغونه د کم لکه دغه نوک دغونه قدر نه لري نو به د خدای فضل غواړو که د فضل په خاطر باندې تر یو کونج ور ویستلو وې بخښلو خو په بیا او که نه وبخښلو د دوژخ مو ځای دی خلاص دوژخ ته به ورځو پر دغه اعمالو افعالو باندې نو زه دا اخیره وینا تاسو ته کوم چې خپل اولادونه تربیه د دین و د اسلام ورکړئ. د دې تربیه مه ورکوئ چې د دنیا کسه به ئې زده کړي، یو څه روپۍ به راته پیدا کړي او زه وږی یم، خواستغی یم. دغه څو عمر ته چې ته ګورې د دنیا، هغه د اخرت و عمر ابدي ته وګوره چې هغه ابدي کور و ژوند ستا دی، هلته به د ابد لپاره ته یې. دغه د باندې دروازې ته ورووځه، پر دا څړک باندې وګوره، دا پوټوګانو ته وګوره، د رکشو و شا و باډیو ته وګوره، موټرانو ته وګوره، بیا د نوروز ورځ ده، بیا د جشن ورځ ده، بیا د ښځو د حقوقو ورځ ده، بیا چشي ورځ ده، دا ورځې مو را ایستلې دي د ځانه څخه بې کتابه، ګرده په کتاب کې غندلې دي دي، په جنتري کې مو ورځې ورکړې چې دا د پلانکي نړیواله ورځ ده، د ښځو نړیواله ورځ. ښځې کوم حقوق غواړي؟ که دغه حقوق غواړي لکه زما سره چې په کابل کې په طیاره کې ملګري وې چې میدان ته ورکښته شولې پرتګال یې وکښله نیکران یې واغوستل دا خو حقوق بشر او دا حقوق د ښځو نه دي دا خو کتاب ډیره منع فرمایلې ده. ما ته هغه ورځې یو راغی وو دلته د ښځو غونډه ده ول قاري صاحب ته به راسې د اسلام د دیګاه څخه به دا د ښځو ویناوې وکې نو زما دغه عقیده سول دغه مې نیت سو چې زه به ورسم چې ورته وبه وایم چې وقرن فی بیوتکن د ټول دنیا د بوشه څخه نیویه تر کرزی او بیا در اکښته پوری ټول راسی دغه ایات مات کړی چی په دغه ایات باندی څه کوی چی وکرمه فی بیوتکن ښځه دی مطلق په کور کی قرار نیسی د باندی دی نه راوزی نه د کار د پاره نه د ډاکټری د پاره نه د سودا د پاره د هیڅ چی د پاره دی خدای وایی نه راوزی مطلق یی ذکر کړی دی چی وکرمه فی بیوتکن څوک یی ماتولای سی دا ایات هر څوک چی دا ایات ماتولای سی راولاړ دی سی نو خو ته ماته دا وایه چی دغه دلیل راته ولټوه چی ښځه دی لڅ مخ راوزی دا خو نه ماته معلوم دی او نه زه وایم چی ماته ټیک یو لک ډالر په پاکټ کی پیچلی راکی لا به زما تر خوله راونوځی چی ښځه دباندی راوسیسی که دی ښځه راویستل خلک دی تباه کړه خلاص خو هغه ښځی دی چی تلیفونونه ورڅخه دی دباندی راوزی لعنت یی پر میړه لعنت یی پر پلار لکه رسول الله چی پر ویلی دی لعنت یی پر خاندان چی خلک یی اوری په تلیفون باندی سړی ته زنګ ویی ورته راځی هغه یی بیا یی بیا زنا ورسره کوی. زنا چې په یو ملک کې وي دا ملک به څنګه اباد وي؟ رشوت چې په دې ملک کې وي دا ملک به څنګه اباد وي؟ قانون چې د کفر وي بیا به دا ملک څنګه اباد وي؟ له څمخې ښځې چې راوځي بیا به دا ملک څنګه اباد وي؟ ګناه او فلمونه او تلویزونونه او عکسونه چې وي بیا به دا ملک څنګه اباد وي؟ د بارانو خواهش کوو باران نه کیږي د خدای رحمت هغه حیوانان هغه د ماهیان د دریابو خدای زموږ او ستاسو په ګناهو باندې نیولي دي زموږ او ستاسو په ګناهو خدای نیولي دي هیڅ دا قرآن دا دین دا اسلام زموږ زړو ته نه راولیږی په خولو باندی وایو خلاص په غوږو باندی اورو ارمان چی راولیدلی دا زموږ زړو ته دننه ننوتلی او په هغه باندی مو عمل کولی خلاص نو زه ورتللم یو بل چاته ته ویل مه ورځه دا د ښځو حقوق دی کاکا څه په کوی بالا د ښځو څونه حقوق دی لا تر اوسه نه دی پوره شوی د ښځی حقوق تر اوسه نه دی پوره شوی اوغه نه حقوق چی و نارینه وو ته خدای تعالی عزوجل ورکړی دی و ښځو تی ورکړی دی د قرآن د میغات څخه اوس ډیر په پراخه پیمانه باندی هغه د قرآن د خلاف څخه اوښتي دي چې هغه ښځې لا د ښځو حقوق نه دي پوره دغه رکم حقوق د ښځو پوره دي چې پرتوګ ځینې وکاږه بیا د بیمه اپ نیکر په واغونده او یو سینه بند ور وتړه خلاص دا د ښځو حقوق دي دا د پښتنو په ملک کې دغه رکم غواړي انګریزیان یې غواړي امریکایان یې غواړي روسان یې غواړي نور کفار یې غواړي ځکه چې د دوی په قانون او د دوی په دین کې دا هیڅ مهمه خبره نه ده چې ښځه دې په کور کې قرار نه نیسي دا یوازې په اسلام کې سته په کفر کې د ښځې و د نر فرق نشته. د ښځې و د نر. ما داسې ښځه لیدلې ده چې تر پایه پورې ما نه پېژندله چې دا نر دی او که ښځه. ورېښتان یې یو لکه الک چې پېکی واړوي او د شا د خوا سې سکوستلی، همدغه رکم یې پېکی و، ام جانکه چې اغوستی د نر، درشي یې کړې د نر. اخر چې مې ځیګر ته وکتله، ځیګر یې پړسېدلی و، مال دا خو ښځه ده. معلومېدله ولاکه چې دا ښځه ده او که نر. دغه رکم حقوق غواړي، آ؟ یا دغه رکم حقوق غواړی چی بی پرتوګه راووزی و بازار ته سینماو تیوری لکه کرکټ تیوری لکه نورو ځایو تیوری لکه رقصو تیوری لکه دغه رکم حقوق د ښځو دی په قرآن کی خدای و کر نه پی بوی چی کوره د کوره څخه دی ښځه نه راوزی که ښه کوی و ښځو ته تلویزونونه د بازارو څخه رانیسی ډیش انټینا کیبل دا و خپلو ښځو ته کښیږدی که غواړی چی د کفر قانون برپایه کړی. که غواړی چی د کفر قانون راولی د کفر قانون خو راغلی دی که غواړی چی ښی ملاتړ وکړی او ښی پوره کړی او ښی بشپړ کړی د پښتنو نوم د ځانه څخه ایسته کړی د اسلامیت نوم د ځانه څخه وغورځوی نو هغه رقم د کفارو افعالو اقوالو حرکاتو څخه نعت پسی راواخی بالا خلاص د اسلام نوم مه اخلی هغه شرمیدلی قوم چی د اسلام نوم اخی او د اسلام په احکامو باندی عمل نه کوی زما ودغو انسانانو ته ډیر درد راځی نو د اسلام نوم په ژبه باندې مه اخله اسلام مه وایه چې زه اسلام یم دا مه وایه چې زه مسلمان یم سم دم کافر سه سم دم د هندوانو په مذهب سه نو بیا په کور کې هغه د هندوانو عکسونه د چا په کور کې د هندوانو عکسونه نشته په په تلیفونو کې مو لا د هندوانو عکسونه د هندوانو د ښځو عکسونه ثبت کړي هغه راځو په مسجد کې په هغه عکسو کې لمونځ هم کوو د هندوانو ریکاټونه مو په تلیفونو کې اچولي راځو په اول صف کې دریږو شرم هم نه درځي بې شرمه چې هغه زنګ درته راشي او ریکاټونه وایې ما په کراتو کراتو په دغه میرات کې په دغه مسجد کې اوریدلي د ښځو اوازونه د انديانو اندي ريکاټونه يې و تلويزون ته و و تليفون ته ور اچولي په تلويزون خو دي ارمان نه وه ختي چې په کور کې درته پروت دی ګرده شپه ډير انسانان سته چې د سهار لمونځ دی قط عن په جماعت خو يې نه دی کړی والله که داغسې خپله هم کړی دی ډير انسانان ما ليدلي دي چې زه ځينو ځايو ته ورغلم در نو بجو تر لس بجو پورې لکه خره بيا د بې معاف ټنډ پراته لعنت د خدای و د رسولو د ملائکه و پر اوري پر نه بجې چې راکښينستي مخ پريوي و خپلو کوچنيانو ته وايي وه هغه څه هګۍ راماچ که بیا له ناشته مخکې د باندې راوځو بازار ته او خپلې دوکاندارۍ ته ځو. ماخوستن تر یوې بجې پورې تر دوه بجو پورې پرندي سنډاګانو ته ناست وي، د هندوانو فلمونه ګورې، نو د هغو نومان بې څنګه یې نه یي زده، د هغو د ښځو نومان بې څنګه نه یي زده، په دنیا کې یا فلم دی یا علم دی کار حساب خلاص. دا هم دی ماته وایې یعنې د فلم څخه هم دونه اخیستې کیږي؟ د فلم څخه دونه اخیستې کیږي لکه په چمن کې چې فلم راچولی و پر خپله خور باندې راغورځیدلی و دغه ته فلم وایي او علم چې دی ما حاصل کړی دی زه هغه احکام چې په کور کې ستا په باب کې د ښځې سته په باب کې د بېبان سته ټول الحمدلله ماته معلوم دي هغه تاته نه دي معلوم تا کلمه نه شوه ويلای زۀ پېژنم هغه سړی چې ماته دې د کلمې د پاره راوستی چې کلمه قاري صاحب ودې ته ور وښيه لمونځ خو يې بلکل نه وي زده په نامه بې نه درته اخم ډېر انسانان يې پېژني د لۀ په دغه محل کې سته واده يې ورکړی دوه اولاده يې پيدا شوي په دغه کتاب مې دې قسم وي تۀ ټکی لمونځ زده تر اوسه پورې لمونځ ماته راوستی چې هر څه مې په وکړه خوله يې نه پر اوښتله چې لمونځ څنګه زده کړي او څنګه يې ووايي. چې ستا کلمه نه دی ازده د اسلام په عمل کې یې ستا لمونځ نه دی ازده او د جنت خواهش کوې ولې اپتونه راباندې اوري ولې نور بارانونه نه راباندې اوري نو په لیاز د خدای د علیه الصلوة والسلام په خاطرو یو لږ څه اندازه ځانونه راکنترول کړي زما په شمول زه خپل ځان ته هم وایم تاسو ټولو مخلصونو او دلته چې راغلي یاست دا د تبلیغ شائقین یاست تاسو ټولو ته وایم چې رسول الله په قبر کې مه زیروئ په لیاز د خدای رسول الله زموږ په ګناوو او زموږ په افعالو چې دا ورسي و رسول الله ته هره دوشنبه ورځي کتاب وايي وايي لکه مياشت عليه صلات و سلام د ډيره غمه دغسي پر ملا باندې نرۍ شي دغسي ډنګر شي زما او ستا بخښه په ورځ د اخرت او په قبر کې د الله په حضور کې غواړي نو په لياز د خدای د عليه صلات و سلام اقوال و افعال په ځان کې راولي. فلمونه ورک کړي اندوانو ته په حقارت وګوري اندو کافر دي ټولو کافرانو ته په حقارت باندې وګوري د خپل ملک د پښتنو د اولادو د مسلمانانو په باب باندې دعا وکړي چې خدای دې را اصلاح کړي یا پروردګاره ستا د کتاب په روی خدایه دغه زموږ ملک زموږ ملک اباد وګرځوه زموږ انسانان را اصلاح کړه خدایه الهې زموږ اولادونه را اصلاح کړه. ګرانو محترمو وروڼو دا وڅه بیان چې ما وتاسو ته وکړ خدای دې د عمل کولو توفیق راکړي اول خپل ځان ته وایم در ټولو انسانانو تر ما مختورن، تر ما ګناه کاره، تر ما عاجزه، په ټول دنیا کې تر ځان بالا نه وینم. خدای تعالی عز وجل دې تاسو ټوله و جنته داخل کړي. الله دې تاسې پر اسلام باندې برابر کړي. الله دې ستاسې اولادونه پر اسلام برابر کړي. الله دې دغه ملک په شریعت و اسلام باندې منور وګرځي. الله دې د کفر کمبله ټوله کړي. خدای عز وجل دې د انګریزو د اورسو د دوی د ملګرو کمبله پروردګار عز وجل ټوله کړي. خدای دې په خپله خدایي سره دفع وګرځي. الله عزوجل دې زموږ په ملک کې زموږ اولادو ته، زموږ ښځو ته، زموږ سپين ږيرو ته هغه رقم اسلام و شريعت، هغه رقم دينداري راولي کوم چې د خدای تعالی عزوجل خوښ وي، کوم چې د عليه الصلوة والسلام خوښ وي، کوم چې د صحابه کرامو خوښ وي، کوم چې د خدای د اولياوو خوښ وي، کوم چې د دغه ملک د پاکو شهيدانو خوښ وي، خدای دې هغه قانون دلته زموږ او ستاسو په ملک کې تطبيق کړي. الحمدلله چې موږ او تاسو مسلمانان يو پر خپل اسلام باندې بايد شکر وکړو. اسلام باید وساتو اسلام باید زموږ ستاسو دپاره چې خدای تعالی زموږ روزي ګرځولی دی دا زموږ دین و اسلام لاسونه پورته کړي یا پروردګاره ستا د حبیب په روی مو الهی اسلام قبول وګرځوه خدایه ستا د حبیب په روی مو الهی دین و ایمان قبول وګرځوه خدایه اولادونه مو را اصلاح که الهی د دنیا و د اخرت د مشکلاتو مو وساته خدایه ستا د حبیب محمد رسول الله په حضور کې مو مه شرموه الهی که به ګنهکاران یو خدایه لاسونه د فقر و د عجز مو درته پورته کړي دي خدایه ستا د حبیب په روی الهی زموږ والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم